لکه فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ یو نصرانی بډای دا ناره ته دعوت ور کوي وای اسلمی ایتها العجوز تسلیمی اے بډای به اسلام راوړه تب سالم پاتې شوی فاروق اعظم یې الله ته گواشه الله ته گواشه نو بیا دا یا تلاوت فرمای لا اکراه فی الدین زور په دین کې نشته کنه یو گزار میدا نه کېدا ما به چې ایمان راوړا او یره دا غریب د سی یره دا چې خدای سی وکړان چې دا ما ته د خپل دین نه ولې اړې او مرا او یاره چې لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته ده کنه نو په زور مې دا بډای مسلمان ولا په دین کې عقیده کې دا خبره دړنه مسلمانانو باسي څوک په اسلام کې دانشته چې یو سړی په بزور شمشیر ته مسلمان کې بیا دا قتال د سره پاره ده قتال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کر کیا جا سکتا بلکہ اسی سے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف اور امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے پدے سرا صرف چ ظلم ختم شی د غیر و بربریت ختم شی دا غرض نه ده چې ته یو سړی په زوره مسلمان کا هندو دې خپل هندو توبه کوي الله ور سره حساب کوي او چې ستا دین ته بده رد نه وای ستا اسلامی قوانینو ته په بد نظر نه ګوري او جزیه مسلمانانو لور کوي سم نشته لا اکراه فی الدین او په کم ځای حکومت کړي سپېمه څه وړو کې شه ده د ناز او د نخرې شه زیز کم یو ده خلک چې څوک بد مورا کول غواړي وای سپېمه ورلا پرې کا الا چارګل زې کم زې ده کیا اوس په داسې زې باندې سلور سو کال سو حکومت کئی ماشی او اے ماشیا اے ماشیا خلق یې د څه ډیر ذلیل یادای وسه وسه وسم الله الله الله ډینګي وایرس کما نرالا ډینګي وایرس دا ما ګډ ما شه ده کنه ډینګي الله دې زموږ پرده وساتي الله دې زموږ پرده وساتي لا اله الا الله الم تر الى الذي حاج ابراهيم ابن کثیر په دې ځای وګورئ 321 صفحه ولني جلګي الم تر الى الذي حاج ابراهيم علماء لیکي وای دې بنفس نفیس دون طاقتور دواتیان به دې واغستنو به جنگ ول استا صاحب ایتو دون لوی پهلوان یو طرف ته ماشوم ابراهیم خلیل الله دی تنی تنها یک یوازې مناظره شروع شو مناظره کې اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا ول وایس ابراهيم استرب څوک دی نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام وای الله او په دې باندې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دو دلائل پیش کړي یو قول دا ده یو دلیل اس قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام زما رب هغه ذات دی چې جوان ور کوي مرګ ور کوي نو په دې دلیل باندې نمرود لاین یو اشتباه پیدا کړه قال انا احي و امید زام جنور کوم او مرګ ور کوم ابراهيم عليه السلام بل دلیل پیش کړي قال ابراهيم نو ویل ابراهيم عليه السلام زما رب هغه ذات دی چې راتله کوي په نمر د مشرق ډنو ته راتله وکه په دې د مغرب نه دا دلیل چې پیش کړو فبهت الذی کفر ور غر تر نه بیا خطا او بیا بل څه دلیل ور سره نو دې کې څه اشتباه د نشور اوسته نو یو قول دا چې دو دلایل ابراهیم خلیل الله پدې پیش کړي چې زما رب یو الله دی تیسیر الکریم الرحمن دا توجیه کړي دیمه توجیه الله رب العزت په کامل تصرف باندې ابراهيم عليه السلام دلیلونه پیش کړي نیو دلیل دا پیش کا چې ربي الذي يحيي ويميت زما رب هغه ذات دی چې ژوند ورکوي او مارک او بل دلیل پیش کاو چې زما رب هغه ذات دی چې راتلکې په نور سره د مشرق نه نو تیرا وړه د مغرب دا دلایل لا پر کړی نو او شی په میانس کې ودانګل نو قال انا احي و اميت زام جون ور کوم مرګ ور کوم وقمقلا تخلقي سار شا چې دلیل خو پورا کم کنا دیو جنا حضرت شیخ بویل چې دا دونه قمقل دې زکه الله رب العزت د شیخ وایا نوم په قران کې نه دی غسته له خو سار شا خبره خو اورا کنا دلیل با تا پورا کړه نه یو دا پمینس کې را دانګي چریږي با ته لګا قلار شاه چې دلیل خو پورا کم کنه لګ سړه خو پورا دا دیمه توجیه وا درېمه توجیه په مناظره کې اول د هر طرف نه داوی وی اوس مناظره شروع شو د ابراهیم خلیل الله او د نمرود ابراهیم علیه السلام داوا پیش کړي ربي الذي يحيي ويميت جون زور کوما او مرګ زور کوما دام دلیل پیش کړ اوس ابراهيم عليه صلوات و سلام په دې خپل دا نه داوا د ابراهيم سوا وای کنه وروره ها زجوان ورکوم او مرګ ورکوم نو داغه داوا سوا ها انا احي و امي مرګ او ژوند چا په لاس کې دی نمرود وی زما په لاس کې دین سوک مراد ده علماء لیکي د دنه مراد اکثر مفسرین وای عزیر بن شرخیه ده حاکم د حضرت علی مرتضی نم دا سه نقل کوي روح المانی هم دا سه نقل کړي نور اقوالم پکشته ورته بدریا درمنا فی بشمارس اگر خواهی سلامت بر کنارس د دې خبرو نه په غاړه غاړه اوسېږي دا د الله قدرتونه دي دا الله د خلکو د نظر نه پټ ساته په میدان کې پروت جلیل القدر پیغمبر او دیتا وای دی خرته دی ګورا خر چې زر خرابېږي امنا ماشاءالله څو وخت پورې خو ژوندې بیا چې مړ شي څو وخت پورې بویونه کوي بیا یړو کې هم ډېر زر نه خاوري کیږي نه لای وګورا الہ حمارې کا خپل خرتا خر ور سره 311 صفحه ولنی جیل کې او د سو کالو د بچي الک روای کنه 120 او ده 40 الا دا مې واجب مذهب و یاره بچي ډنګورې لګولې ابا بابا جی بابا جی زبردست تک سپینا ګرا پنجاب کې را نازې يرشه یا ځای کې لاړو یو بابا راغې بابا نه دی هن تن سړی دی ګره کې سپینم شته خو تورم شته دی مضبوط هډ والا سړی دی مضبوط سړی یو لوی پړنې پښا ده او هیغ نه غرا روان ده کوته نه وته کس ماته وی چې دا وینا ان شاء الله جمعه تر عزیز او دا پړنډي وینا پړن خو ما ولید میارالو جمعه کې اکس را ته عجیب قصه وکړه مولوی صاحب د دې کړوسی کودیشته ده نوسی کړوسی هغه بډاګان دي او دا دقه هیغ نه شه ده الله هغه پهلوان پیدا کړی وو ما ته خبره کوله زما په سر چرته درد نه دی راغلی الا یو غاخ نه وتلې او پته نه لګي د کوم زمانو قصې کولې تقریبا 200 کالو ته دغه عمر قریب شوی او پړنا پړن پړن او نو سې غانې وای غ ټیپ ټاپ راشي بابا زه ترغلی نو سې غانې کړو سې غانې ټیپ ټاپ بډای غانې یاره ما واغه ته کاته چې و خوان ورا کاو کنه او د چا د پلار مجارو چې د الکانو ور لاس ور کړي وي ځکه چې هغه به لاس ور کنو هغه په زور کاو بس هغه نه به چغیستی چې وګوره ابراهيم ته چې ولید الرحمن دی نو څنګه وباسي د علم اليقين نه عين اليقين ته وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى الا وخما تا چې څنګه ژوند کې مړی بعض خلک وایي چې په دنیا کې هندستان په ملکونو افریقا په یو ملکونو کې یو بوټه دی هغه ته جاروس ویلې شي څه شعر اورا جاروس دی جاروس کې الله یو خاصیت یې خو ده چې و دانه دی وګرځولا هغه نه وږي راټوکیږي او په هر وږي کې شان ربانی ته ګوره سلی ریا دغه نه زیاتی دارنګ د غنم دانه ته وګوره د جوارو دانه ته وګوره خو کدا سره یې په دنیا کې نه نه په مثال کې دا ضروری نه ده چې وجود فل خارج وي بلکې شاه ولی الله محدث دهلوی وای مثال کې صرف وجود ذهنی هم کافی دی څه شي کافی دی رو روایي وجود ذهنی نو مثل الذين ينفقون لکه عرب چې وای ک انیاب اغوالی د پلانی د سداړې دی لکه داړې د ببو اره هرورا ببو څوک دی ببو چرته دی بس دا په ذهن کې مونږ ته ببو ښکاری نو کانیاب اغوالی او چې د الله په لار کې نو دا غي ابتدا د کم ځای نه کیږي رورا یو په وسه خو خامخا در کوي دا خو شک نشته تاسو سامان خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله تاسو د الله په لار کې نو یو خو په وسه تاسو له خامخا څه کوي دا خو نغده خبره ده او بیا رو رپورتا جتنا حل اتنا فل پورته اوس الله ستا اخلاص ته ګوري ستا نیت ته ګوري ستا کړهو ته ګوري ستا اخلاص ته ګوري نو کله یو په څامه درکې یو په وسوا یو په ولاکا دا هم حدیث کې دي یو په یو کم 50 کروڑ او لګیستا عمر پسې ورشه والله یضاعف لمن یشاء په اربونو اربونو اربونو اربونو اربون کربونو کربونو والله یضاعف لمن یشاء اوس پوهه شئ په مطلب کنه نو مثل الذين ينفقون دا اوس پوهه نشو ما خبره وکړه چې یو په لاسه څه شی وښو یو په وسو پوهه شئ یو په لاسه د کم ځای نه په کم ځای کې عام ځای کې مړه کور کې پروت دی او دا ستا الف لام میم یو پلاسا ولک چستا پکې نیت ډېر برابر ده نو یو په سلام الله درکې یره مړ لګ نیت دې پکې نورم خپل ده نو یو په زرم الله درکې نو والله یضاعف لمن یو په کوکربونو او د الله په لار کې چې تراوته نو یو په شاده اول ابتدا یې الله دو چندای چاله چې د الله خوښي والله واسع علیم الله فراخره واستون کې علم ولده الذين ينفقون اموالهم في في سبيل الله ولا ازا او نه تکلیف زباتن بنئ تکلیف بنئ زباتن دا هغه چا په مخ کې به نه یادې اس زباتن کول چې زباتن کې خلکو په مخ کې ازا چاته وې چې دا سړی د تربور په مخ کې وې چې ګوره ته زما په پیسو موړ شوې هغه تربور ده او داغه په مخ کې داغه د مرګري په مخ کې دې د اوس باندې ما څونه څونه خرچې کړي بس دا آزاده نو منن په عام حالاتو کې او ازا د هغه چا په مخ کې چې داغه په مخ کې دې د ازباتنه بد غني بیا نو ورپسې کوي پاغه چې دیو خرج کړي منن زباتنا ولا ازا او نه تکلیف سوال کوي او در سره سنوي نو وینا نه کا کله چې هغه نفس سوالو کی و مغفرت او بخنه غفتل دغه د پاره کله چې هغه هغه په الحاح سره سوال کوي تا نه پریدي اجي سي براکا اجي سي براکا کله خو نفس وای خدای خیر راوړه خدای دی وبخا زبه پروايم استعمال ته زما حاجت نشته دی حلیم او صبرناک دی قول معروف و صدق دا دې باندې پوه شوي کنه یا خیسته وینا علا دا رد سائل کول پخکلی وینا سرا دعا ورلا غختل دعا ورله غوښتل سوالګر لره د دینه دا معلومه شو چې سوالګر بچرته نه رټي وای که سوالګر تعالی په گاڑی کې مراغه نه به رټي پرې دوا کا ګړ کپ دے کا د خدای والے دے سچې کوي خو سوالګر و اما السائل فلا تنهر او دا وجوا فاروق اعظم ستانه بیا ته پوس کیږي اے فاروق اعظم وجړل وجړل ګره مبارک علم دشولا خپل مبارک قمیص راويستون ورلای ورکا الله قول معروف و مغفرت دې دې سور کوي دونه نه مړ تاسو کار پرې خې دې داستا سونه غټ سټ دې یس پندرا یداسه یداسه او چرته چې الله والا الله الله دین والا لاړ شي واجی صاحب د مدرسې نه راغله دا د ګل پشان ماشوم ستا په مخ کې ولاړ ظالما ورته خو ځان لا نه غواړي نو دی ورته څو څو خبري وکي څو څو خبري وکي وای سیزي وای سیزي لمبای کی مارته راشي چې وسکه وچې چې چې موږ تا ته پرې هغه په ځای پیسې راکا هاي هاي بس سب می وجه چې الله دا دین داسې دې دې ته دین ورسې دربا او چې مونږ نه سکو وګي تګي دي ګرځو خو چې لګه په دې چاندا کې لګ زیادت وشي مونږ لاړ شو چې واپس ناظم صاحب ته وخی چې الحمدلله مونږ دونه سره وړ یا ایها الذین آمنو خپل خوب ته نه ګوري خپل آرام ته نه ګوري دې ته نه ګوري چې زه خډوړای وخرم خوای چې او پیسې زیات راشي چې مدرسې ته ویسو د مدرسې ډېر ډېر ضرورت دي او به د سوالا چا سوال نه ده کړي او د هغه سره خېګړه کوي چا سره خېګړه کوي سوال نه ده کړي ور سره خېګړه کوي دې ته دې بيزاوي سپین لاس ورته وي او هغه سره چې چاته سوال وکاو د سوار کړه هغه ته یدن خضرا تکشین لاس ورته وي پس باطن سره او په تکلیف رسول سره ورا قران بوای او قران سره د محمد رسول الله احادیث بنه راوي نو تاسو د معاشري اصلاح په دې باندې کوي په څه باندې لکه په دې باندې معاشري اصلاح کوي نفس ترجمه ترجمه چې ستا په ترجمه څوک پويږي نه عوام پوي نه شي چې مولوي شپ څه ویل زار شمه مولوي شپ تاسو ویل ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا کلذي پشاندا کس چې خرج کوي خپل مالونه لره نو دې ټوله پیسې په لو پرای لګي ځان له کتابونو والا ځان له تفسیرونو والا ته د محمد رسول الله احادیث واورا ابن جوزی په طالبګرای کې بیس هزار کتابونو مطالعه د کړدا صرف په طالب ګرای کې څو زرو بیس هزار کتابونو مطالعه الله مکتبه حمیدیه چه هزار کتابونه پکې دي ابن جوزی په سو هفتو کې دغه مطالعه وکړه اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب پر جامع خرج کې کا کتاب والا اے ایمان والا مباتل وې پر صدقه بالمن والعذا پس باتنه سراو په تکلیف سرا کلذي پشاندا کس ينفق ماله چې خرج کوي خپل مالونو لرا وخت نشته زماړه دا غواړي چې هر کتاب مې راوړی تاسو ته مې خودلې دې صفه باندې دا خو کم نه وسوګو التا مفتی سے وای وای بس رستو به تکرار وسکی تاسو ماشاءالله داس وګونه ګروي جزام هم ټیک دی یار منډي بو یا ایه الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتک قران شپن غواړي قران شپن غواړي قران منډه نه غواړي چې بس پکې نه راوځي فنا فی الله شي بس او شپن پکې وې او د قران د عمل غلری را وباسي او دنیا والو ته خې چې دنیا والو راشي تو نمی دانی کے آئی نی تجیس زیر گردو سر تم کی نی تجیس آر کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا زالستو قدیم دا قرآن دے عجیبہ ملغلری دی پکی کته پرتی دی اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا ما برباد وای خپل صدقه پس باطن او په تکلیف رسولو کلذي پشاند باطلولو دا کس چې خرج کوي خپل مال لرا رعا الناس د پاره د ځان خودنه د خلکو ایمان نه لري په الله باندې او نه پر ورستنه لا يقدرون چې دی وسن لري په یو شی دا غنا چې دی کسب کړي الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته فمثله كمثل صفوان حجر املس همواره غټا سول دا اجر دلا شی علیه اغا بالکل خالی غټا چی شی پی نه تطبیق دی مثال بدای چې کافر پشان د صفوان دی د همواره ګټه دی چې عمل قبول نه دی او تراب مثال د هغه انفاق دی چې په خلکو یې خلکو باندې خرچه کوي او په دې د خلکو نه ځان پټوي لکه په خاوره چې دا ګټه پټي او اوابل په شړ باندې د کفر او ریا د اوس باطن ده دریاکارې هغه باران راغی هغه هر څه تی ویوړه یو سړی په تو خموا چي چې دا باري پټه ده نو په شړ باندې باران راشي نو خاور میسي او هغه تو خمو مرلوي سي نو هغه سر په دوانو لاسونو نیولي هاي غرق شما هاي غرق شما زما تو خم چرته لاړو زما خواري چرته لاړلا د قشان منافق زباتنه والا ده خیراتونه کوي خیال ادا ده چې ما ته په کې څه فائدہ راکړي شي لیکن هغه صرف د سور ازو مدحوی صرف د سور ازو خلق وای پلانې د سې دی او پلانې د سې دی لیکن یا په دنیا کې د داغه منافقت ښکار شي مسلمانانو ته یا په قیامت کې د داغه منافقت سرګن شي هغه لګه خاوره چې د پاسه ښکاری هغه به استا ریا براشي هغه به ختم کی د تبع هیڅ شی پاتې نشي مثال باندې پوه شئ وروره که پوه نه شوي فمثله کمثل صفوان عليه تراب چې په د باندې خاورا ورسیږي دتا په شړ باندې باران فترکه سلطان پریدی دلرا صفا سترا اغه مدح د خلکو اغه خاوره ده باران راشي نو هغه هغه هغه هر ستریوي سي